اعظم خپلواکې خبري وې پاڼې دا ځل د هېواد په روان وضعیت، ټاکنو، سولې او د جګړو د کموالي د تازه اعلان په هکله په اسلام اباد کې له پخواني افغان سفیر او د سوله ییزو هڅو مخکښ فعال مولوي عبدالسلام زیب سره ځانګړې مرکه کړې چې اورېدلو ته یې ستاسو پام راګرځوو. محترم زیب صاحب د ښه راغلاست په ویلو سره که راته ووایست د طالبانو او امریکې لوري ترمنځ د جګړو د کموالي پر سر توافق څنګه ارزوئ او روانه اونۍ دواړه لوري ته څومره ارزښتمنه ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو او ټول درنو اوریدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم خدای تعالی دې وکړي خیر دویم رښتیام دغه اونۍ چې د چې وسه ده نن درېیمه ورځ ده او دا څلور ورځې نورې پاتې دي ډېره مهمه ده دا د ټیسټو د امتحان لپاره ډیر مهمه ده نړیوال او امریکا غواړي چې د اسلامي امارت د چوکاټ او قیادت او تفاهم په مابین کې د قیادت او افرادو تفاهم په مابین کې د سیاسي دفتر او د قیادت تفاهم په مابین کې د قیادت قومندانانو د نظامی او ملکی خلکو په مابین کې تنسیق دا ټول ټیسټ کې چې د دوی اواز یو دی که مختلف دی ځکه ډېر تبلیغات د دې لپاره شوي دي چې طالبان په یوه قیادت باندې نه دي متفق او تر یوې قیادت لاندې نه دي او د دوی په مابین کې ډېر اختلاف شته نو دوی په هغه په وجه باندې یو څه اندېښمن شوي هم دي او شکونه یې پیدا شوي نو دا چې څونې متفقه ده ونې تېره شي او غوندې طالبان ته نور قوت وربخښي او نړیوال به په دې باندې مطمئن کړي چې طالبان د یوې خبرې او د یوې قیادت او د یوه قیادت لاندې خلک دي او چې بشر امر کوي یا د هغه تنفیذ په لاندې افرادو کې په سم ډول باندې تطبیق کېږي. احتمال سته ځینې سوله ضد مرموزې کړۍ له موقع څخه په استفادې دغه موده کې پېچلي بریدونه او چاودنې طرحه کړي. ستاسو په اند طالبان او امریکا دغو مواردو ته باید څنګه توجه وکړي او کوم میکانیزمونه په پام کې ونیول شي زه فکر کوم چې نړیوال او سیمهییز او افغاني اجماع په دې ده چې سوله باید مخته ولاړ شي خاصتا چې د اوله قدم دا موفق وي او بیا دوم قدم چې ته کومه دا غلاس تکسي بیا د افغاني مذاکرات لپاره په یو ملي میکانیزم باندې ټول جهاتونه د مذاکرې لپاره مذاکراتو ته داخل شي په دې کې نو کابل حکومت من حیث د یو مشروع حکومت خپل حیثیت ته لاس ورکړي د فکر نه کوم چې څومره زور وي دوی به دا خپل موقف وساتلی شي که چیرې د دې لپاره کوشش هم وکړي نو ما زه چې څومره پوهېږم د یو ډېر قوي فشار سره به مخ شي او دغه فشار طاقت دوی نه لري کار نه کوي دوی مجبور دي چې خپل فکر ته تغیر ورکړي لکه دا اوس یو څو ورځې کېږي چې معلومېږي چې هغه لس پنځلس ورځې مخکې چې کومې خبرې کولې نو موږ نن هغه خبرې نه وینو یعنې کامل تغیر راغلی او دا تغیر کېدای شي نور پسې جریان پیدا کړي زیب صاحب په روان حساس پړاو کې د اشرف غني ټاکنه او د سولې روان بهیر دوه مهم تحولات دي. آیا یو پر بل اغېز شیندلای شي؟ او دا چې په دې کار سره خو به د امریکا موخه د سولې د روانو خبرو دوم ځلې سبوتاژ کول نه وي؟ خو د دې لپاره ده چې احتمال شته چې ځینې سوله ضد خلک هڅه وکړي چې دا موضوع خرابه کړي یا داسې عمل وکړي چې تاوان د سولې پروسې ته ورسوي. نو د دې لپاره یو چینل جوړ شوی دی چې په هغه کې هم امریکایان او هم د امارت خوا څخه خلک شته که احیانا یو موضوع را منځته کېږي نو هغه به پوره څېړل کېږي او تحقیقات به ورپکې کېږي او معلومېږي به چې د دې د شا څوک دی او چا وکړه نو زه فکر کوم چې هغه سولیزید کړي هم په دې پوهېږي چې دا موضوع که هر څوک دا حساس وخت کې د یو عمل وکي هغه پټ نه پاتې کیږي چړل کیږي او باندې تحقیقات کیږي نو هغه به ډیر د دې په ضرر تمامې شي نو ما امیدواري دا ده چې ان شاء الله د سیم څه بنسي پیښ امیدواري مې دا ده چې دا پروسه په ښه ډول مخته ولاړ شي که د طالبانو او امریکې لورې ترمنځ توافق نامه لاسلیک سوه، په تعقیب بین الافغاني مذاکرات چارې کې د مشرۍ ادعا کوي کوم رنګ پیدا کولای سي؟ ایا کابل حکومت به په ټول شموله افغاني ټیم کې دخیل سي او که به خپل دریځ وساتي؟ که ځواب دوهم وي نو پایلې یې څه کیدلای سي؟ تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا د دغه. انتخاباتو چې اشرف غني اعلان وکړي څو یې تر شا وي نړیوال سکوت دا ښیي چې اوس هم یو څه انتظار د دې پروسې لپاره شته او سولې ته لومړیتوب په انتخاباتو باندې ورکوي ځینې هیوادونه کېدای شي د دې شاته اوس هم ولاړ وي او کوشش یې دا وي چې د امریکا وروسته داسې حکومت چې دوی جوړ کړي یا د دې خلک وکړي هغه په افغانانو کې پاتې شي خو زما د نظر چې د څونې پوهېږم دا کار بې فایدې دی او د سولې د راتګ سره په سیاسي چوکاټ کې په سیاسي کړیو کې یو مهم تغییر شاید راسي او بې تغییره چې دی هغه سوله نه راځي نو یوان هم په دې پوهېږي چې روان حساس پړاو کې کوم مسولیتونه تر سره کړي. زما پیغام ټولو افغانانو ته خاصتا ځوانانو ته د قلم خاوندانو او د ژبې خاوندانو ته دا دی چې دوی د سولې د پروسې سره ډېر همکاري وکړي او خپل خواخوږي او خپل سپورټ او خپل همکاري د سولې د پروسې سره باید اعلان کړي. د دې لپاره منظم قلم وچلی منظم ژبه وچلی او هر څوک چې د سولې په وړاندې خند واخلي کېږي هغوی د هغوی په وړاندې باید خاموشه نه شي په خپل لوړ اواز او په قوت سره باید هغوی محکوم کړي ځکه دغه یو فرصت دی د افغانانو لپاره او دا داسې فرصت دی چې ډیر طلایی چانس دی د افغانانو لپاره خدای نه خواسته که دغه چانس چې د سولې امیدونه دي او په عملی شکل باندې سوله راځي دا یو څوک غواړي یا د خپل ګټو په خاطر یا د بل بل شي په خاطر باندې غواړي چې جنگ ته دوام ورکړي یا د جنگ د دوام سبب وګرځي نو هغوی ته نه باید چانس ورکړي او نه باید وخت ورکړي بلکې هغوی باید هغوی باید محکوم کړي نو ځوانان او فعالان باید دا کار ترسره کړي